مخکې تاسو ته تامرون بیان و چې الله پاک کوم اول خبره کلام کړی و واذكر إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة دا هم ظرف ته یوه مستقل جمله ده او مستقله یوه واقعه ده خو دې کې د آدم علیه السلام فضیلت بیانو او دلته هم بیا اذ رغلی ده دې مقام کې الله پاک وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم دا تاسو ته پرون بیانو چې آدم اسلام دې ته کړه د اسماء او تعلیم ورکو او د هغه فضیلت علم سره هغه ظاهر شو او هغه فضیلت باندې اعتراف عملا پکار ده چې عملا هغه باندې اقرار راشي چې واقعي دا ډېر لوی بهترین دا ډېر لوی عالم دی او اقرار هغه سره حجت غواړي هغه قول سره دومره نه ځایږي لکه فعل سره عمل سره دا ځایږي نو دې سره اعتراف کول اقرار کول په فضیلت باندې آ ظاهر شو چې موږ ملائکه ته ویلو چې آدم طرف ته تاسو سجدا وکړئ او یاد منه چې انحنا لک کومه لغوي سجدا ده فسجدو الا ابلیس ټول سجدا وکړه مګر ابلیس هغه سجدا نه وکړ او دا ابلیس څوک ده هو ابو الجن دا د جناتو پلار ده کان بین الملائکه او دا په من د ملائکو کې مقصود دی نه دا ده د جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه دا الا ابلیس استثناء منقطع جوړي چې دا استثناء منقطع ده استثناء متصل نه ده مراد دا چې ابلیس د نوع د ملک نه نه ده بلکې ابلیس د نوع د جن نه ده جناتو نه ده نو چې کله د نوع د ملک نه شو نو مستثنا منقطع شه مستثنا متصل ادا نه شه جلدین سویتی را مزوع کتاب چونکه جلدین محالی کتاب دی پر تکمیله ده هغه هم رسته حصه کې همدغه خستی ده چې دا استثناء منقطع ده وکان من الجن قرآن کې صراحتا هم راغلی وکان من الجن او دا دی جناتنا وکان من الجن او دا دی جناتنا نو دې ترد باندې چې دا استثناء منقطع شي وکان من الجن کې تاویل ته ضرورت ته پیش دی چې دا ته بیا تاویل کوي مو اول کوي نه اپ خپل حال پات شو وکان من الجن او دا دې انجناتونه لیکن اکثر دوی تاسو محسن کو کوي چې ډېر مفسرین دا یایي چې نه دا استثناء متصله ده اوس یو هغه مجادله کوي چې ته لګیاي هغه کې جګړه کوي او یو دا چې نه ته کس کوي په دې باندې چې سره اصل دا یو اصل ده چې ته چې اسلام متصله اصل ده چې اسلام متصله اصل ده د هغه اسلام متصله لپاره د آیاتونه دې کې تویلات ته ضرورت شته تویلات کوي کار مې استثناء کله متصل دي کله منقطع دي دا خو دوی یې کوي شي بهرحال خو چې اسلام منقطع جوړي هغه وجه ظاهره ده یو قرآن کې دغه آیات ده چې کان من الجن بل دا ده چې شیطان خپل چې خلق تني من نار وخلقته من تین زه دې اور نه پیدا کړی دا دې خور نه پیدا کړی ده ای دې دواړو اصل جدا جدا ده نو چې اصل یې جدا جدا شو صراحتا دې وجه نه هم استثناء منقطع هغه یې دې خپله کوم بیان شیطان کوي قرآن کې الله بیان کوي هغه نه هم دا معلومیږي شیطان هغه جدا نه واده او دا جدا نه واده اوس دا سوال کول چې دا شیطان دا د ملکو نه نه ده ملایکو نه نه ده نو مخکې خو دا ذکر شو چې اذ قلنا للملائکة اسجدوا اذ قلنا للملائکة اسجدوا ملائکو تعالی وایي چې تاسو سجده وکړئ نو به شیطان ته نقصان وکړو ځکه چې معمول خو ملائک شو کنه جن ابو الجنا ابو الجن چې کوم ابلیس ته دا خو سره مامور نه شو ملائکه ته الله پاک امر کړی دی د هغې جواب ادا ده چې اصل کې د شیطان ډېر آثار غړي دي چې دا اصل کې د ملایکو استاد و دومره لوی علم الله د شیطان ته دا ور کړو زرونه کولو د عبادت کړو دته چې څومره نقصان ورسېدلو هغه په دې واقع سره ورسېدو دې واقع دغه خو سره تاسو چې وکړ مې کافین فی علم الله دا نه و چې مخکې د کفر کړو مخکې کفر نه و کړی نه الله پاک په علم کې دا کافر و چې دا و کافر کفر کوي نو مراده وکانه فی علم الله فی الازل وکانا په علم دا دغه په ازل کې و څنګه چې دا یو آینده په مالا یزال کې کفر کوي مالا یزال هغه باندې ځان پوي کوي مالا یزال دا معنی چې د ازل هغه نه ورسته مستقبل زمانہ ازل نه ورسته زمانہ دا لا یزال د ازل لفظ نه کپوی اگر چې اثر بیا لا یعزلو روزی بارال برادر نه مستقبل ده چې مستقبل کې به دا آیده دا کفر کوي نو مقصود سره چې اصل کې دې معصیت سره دا کافر جو شو بلکې دا نه چې دا دې معصیت سره جنی جو شو اول ملکو خو دې معصیت سره دا جنی جو شو مسخه شو لکه څنګه دی داوود اسلام په وخت کې کوم يهودو هغه ته الله حکم ورکو هغه حکم کې خلاف کو میان اشکار وکړو هغه نه الله به زګیان جوړ کو خنجرانی جوړ کو هغه په بدن کې مسخراله دا په مذهب کې مسخراله دا په صفاتو کې بس خرالت صفاتو کې بس خیاړې او شدید دی ځکه چې په هغه باندې همیشه همیشه عذاب عام ورته بهرحال هغه استثنا چې هغه منقطع ده دا خو ظاهره ده ځکه چې شیطان دی جنات نه ده وکانه من الجن تاویلات ته ضرورت دا نشته ده او چې څوک مثلا متسوي نو هغه کومه او ضرورت خبره وکړه چې نه دا شیطان ابو الجن چې کوم ذکر ده دان دې نوې دې ملک نه ده دا دې نوې دې ملک نه خو نوې دې ملک نه چې دا اوس وکانه من الجن هغه معنا تعویل ده کوي وکانه من الجن فعلا وکانه من الجن دغه خور پسې دي ففسقه د فسق فجور کو الله نه فرمانی وکړه نو ستاسو خو فعل نه کړ نوه دې ملک ته او هغه نوه دې ملک هغې وروستو که دغه شیطان دې ته چې وکانه ځینې عملا دې باندې به یې هومره اوس نه لیدلې ده او ډېره اوږده هم ده خو ما ډېره درس کړې ده بیضوي نو هغې بیضوي کې چې ملک ډېر انواع پېژني دا دای کنه چې مسمره خو هغه له کتا سپوي یسبحون الليل والنهار لا يفترون ساري دې تسبيحات کې لګي دي او ستړي کېږي نه نو هغه ډېر انواع دي ملک جوړ کړی چې ملک ډېر انواع دي دیوانه وانه ده دنا اسافیر دي دنا د عالی طبقه لري مختلف انواع دي په ملک کې نو هلته چې ملک انواع مختلف شو نو هغو کې دنه دا څنګه کېدای شي چې هغه نافرماني وکړي هغه د الله په حکم نه هغې نه خلاف وکړي یعنې وانه ونه ده کوم چې هغه بیان ولي چې لا یستکبرون د خدای عبادت دوی تکبر نه کوي هغه د خاصې نه بیان شي بهرحال طویل دی پر خو ګوجش ډېر ذکر نو اصل کې ملک دا کان من الجن دا تعویل ده نو شیطان ابو الجن دا د ملک نشو او چې ملک نشو نو استثناء ظاهر ده او چې ملک نه منقطع وي دغه ته حکم څنګه کیږي چې فسجدو الا ابلیس استثناء متصل باندې خو دا ټیک شو چې الا ابلیس فسجد ټول ملائکه ته کوي چې قلنا للملائکه تسجدوا لیکن اسلام منقطع کې دوی چې اصل کې دا شیطان کان مغمور بینهم دا حکم چې اسجدو دې کې تغلیب دې بلای کو راغلی دا په ده باندې اصل خو ملای خو ډېر دي کړ حتی دومره ډېر دي چې بیت المعمور کې یو ځل سجده وکړي یو ملک ټول عمر بیا نمبر نه لکه دلو کې دمه کېږي چې باران کېږي باران هرې کتې سره ملک وي او کومې کتې سره چې ملک نه وي هغې نه ډېر نقصان جوړېږي او دا یې کې نه ده جبرئیل امین چې کله غسل وکړي دا غنه سال کې کېږي هر سال کې نه یو ولک پیدا کوي بهرحال ملک دې زیات دي نو چې هر کله ملک کې انواع راغلو هغه انواع په لحاظ سره کبه هغه کې بعض نه نقصانات کېږي دا دې هغه خاص سره د آن چې دا حکم علی العلوم علی نه وي تشویشي دا سزا دي خپوش دا مختصره خلاصه به راوته ونه هلته کې چې کوم انواع به نه وي تفصیل تر ډېر سړی کړي بهرحال استثناء متصله وي یا اسلام منقطع وي آدم اسلام منقطع سره کې کان مغمور بینهم بله خبره دا به وجه چې الله امر چې کړی و ملایکو ته نو ملایکو الله ته ډېر قریب خلک دي بنسبت جناتو ملائکه الله ته ډېر نږدې دي ویلې ځکه چې دا ملائک الله په بندګۍ کې دي او دا هغه ابلیس باندې خو شر غالب وکړ د باندې خو شر غالب و ځکه خو الله ځمکې کې فساد کولو کولو بیا الله باندې کو ترسلو بیا دا چې کوم دا بیا بنونو ته سارګانو ته وشړو د ځمکې خلیفه او د ځمکې کې الله پاک آدم خلیفه کو انسان نه کړو ملک گویا کې هغه کې بالکل قوت عصيان نفرمانی شته نه ده او جنات کوم هغه کې شر او فساد غالب او شان حکیم نه ده نه ده چې هغه کې فساد غالب دي هغه ته شاعر کې لکه چې نظمونه خایي او چې کوم انسان ده د انسان کې برسبت مړی کو جنات اعتدال کوم لدا سے شر ده پکې لکه جنات کې ده لدا سے پاګي لکه ملک دیوالی ما یعنی سای یعنی چې فلانکه خو مالیا کار ده ګناه ورنه کی هر شي کې فکر خیال کوي دی چې فلانکه مالیا کار ده مقصود دا ده چې اصل خبره مو دا ته کوله چې کله مستان قطع شي شیطان پکې ویلې داخل ده او وجه دا ده چې شیطان نوع ټوله په نسبت ملایکو ادنا ده لکه تاسو دا وایي چې نن څنګه هغه دې مقام ته تشریف وړي رسنې ولګم او تاسو دا اساتذه او ته وایي چې ټول اساتذه یو هم پاتې شي استقبال کوي اوس چې اساتذه ته حکم وکړو نو طلبه هم خو تاغه ته خلو چې اساتذه ته به چې دې تاسو څنګه تاسو هر یو بل به ذکر کوو نه تاسو دې هغه تابع یې تاسو به وایي نو چې کله اعلی مأموري د ادنا امر ادنا حکم هغه خود به خود زمين راغلو ځکه دلته چې شیطان ذکر دا نه راغلی بل دا ده چې قرآن کې الله پاک دی چې اذ امر تک اذ امر تک شیطان ته یې تا ته ما صراحتن امر کړو نو اذ امر تک نه صراحتن معلومیږي چې دا امر دته سیدی امر وو دا اگر چې دلای زوی جوړې نه ډیر دي خو بارا موږ او ځات څه ویته و چې نه کدا دې جنات نه شي هم د قرآن آیات او په دې دال دي چې ملائکو سره سره جنات دا مامور چې دا مامور نو الا ابلیس استثناء داسي نه په جنات جنا دا ابو ابو الجن ابلیس دا ابلیس دا د نوې دی ملائکه نشي جان دا معمول سویتیږي په دلایل سره ابلیس کو تاسو مخ کې هم ذکر آدم کې دا آدم دا لفظ عجمی ده ابلیس کوم دا یو لفظ عجمی دی او چې دا عجمی شي د ابلیس وزن فعلی راوځي فعلی وجه څه دی فعلی او چې کله دا عربي شي دا بل احتمال بیان دی هلته ما تاسو ویلي وو چې دا بل احتمال بلکې دا ویل داسې عربي جوړ کړی ده د ابلیس دا عربي ده د ابلاس نه ماخوذ ده باب افعال نه ابلاس ابلاس نه البعد من الرحمته د خدای رحمت نه دا بعید ده ډېر لرې ده ابلیس د ابلیس وزن څه دی افعیل افعیل ویل همدا خو ځای ده کړ مجرد بلاسه ده ابلیس افعیل یې ځای ده شه و همدا دا ځای شه وزن افعیل ده سره خبره پدې کې ده چې کله دا عربي شي او چې عجمي شي نو غیر انصراف شي لوجه علامت نه او لوجه عجمه نه یو عجمه ده بل دا علم ده دو سبب پکې موجود دي نو غیر انصراف دا یو خبره تاسو بل کوم اگر کا تاسو ځنه ته به خبر یاد دي خو ډېر نه ویری تایا د غیر منصرف کې چې دوه سبب راځي بیا د غیر منصرف کېږي دا څه وجه ده دا دوه سبب چې په کې راشي چې کوم هغه نه اسباب ذکر دي بیا دا غیر منصرف دي دا ویلې وجه څه ده ځکه چې دا غیر منصرف دی پر چې کوم اسما دي خیال کوي دا ټول فروع دي فرع دي لکه تانیث دا یو سبب ده دا د ذکورت لپاره فرع دی عجما یو سبب ده دا د عربیت لپاره ده عالم مزیتان مسجد عین لپاره فرع ده نه پېږي کوم شي چې جاي شي کنه هغه فرای دي او شاید چې کله فرای ته وځي اصل نه شرار راشي او شاید ګرنیږي لکه تاسو چې نقطه فار لرئ نه کار لره سمه چې شاید په اصل ثابت دي هغه ته څه دلایل به نه نه چې اصل پیږي مثلا مولا زاید علي یې ډم ورنه جوړ شو اوس د توجه بیانوه چې مولا زایره مولا او نه جوړ دی به څه خلک مولا کو کې پیدا یې څه وجوه دم څنګه جوړ یره دا ډېر نه اهلو اول نه صحبت دمانو سره وو وو وو حتی چې دمانو کې بدترین دم جوړ کړه نو ته نو چې فرې ته خبره را رسېږي نه اشای ګران او چې ګران شي هغه ونه کسا او ځینې ګران دي نو ګرانوالي دی وجه نه دا د کسا او تری دی منه شي پوهېږه دغه ما تاسو ویلو چې غیر منسلکي دوه سوه دي که دوه سوه رسي بیا کسا ویلې اجې فرې دي هغه فرې دی وجه نه سکل پیدا شي هغه سکل مقتضا دی دا ده چې دې سره صورت اسانۍ کار وکړه هغه دا چې چلو ته مو کسې نه خلاص کړي او تنوین مفرد نو دا غیر منصرف چې دا اجماعي دغه غیر اصرار ظاهر ده لیکن چې کله عربي شي د غیر منصرف دی غیر منصرف دی د دې هغې وجه ته نو دا بیان کړې ده دا ته وجه ده چې خاص مشهوره وجه نه ده خو عربیت توسیع ده چې اصل کې دا ابلیس کوم ده چې کوم ذکر شو دا ډېر کم راغلی ده ډېر نادر ده د ادریس وزن دا ډېر نادر ده اگر چې په دې باندې ستاسو اکلیل وزن دا د ابلیس وزن سره برابر ده سل جمله راغلی استاده مقصود دا ده اخر خلاصه او بیان کو چې په عربو کې د ابلیس لفظ نه دا نام چا دې پرانه درغله دا ابلیس کا عربي شي نه کنه نو دا ابلیس په عرب کې لغات عرب کې ابلیس چا دې پران په قوم عرب کې عالم علما نه راغلي اوس دلته خبره ده چې دا خو ابو جن پر اعلی نماز ده خو عربیت کې دا عالم په قوم عرب کې چا هم ابلیس ته معنی نه شي نو داسې شو کأنه اعجبي نه دی کأنه عجمة لکه وایي چې عجمه ده لکه چې سره قوم عرب کې غل نه ما ابلیس ابلیس معنا کوي ظاهره خبره ده ځکه چې خو عربیدان خلک هغه به معنی کویدو چې ابلیس معنا خو چې بای یعنی رحمت نه دا څنګه پکې نه ما دا خو ډېر کبي خانه ما ده همدا یې پلار چې کوم د دشمن ده ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا بدل ما تو کړو کېږي نو ځکه دا غیر ایمان سره ده چې دا نام د ابلیس قوم عرب کې شیطان راغلی چې نه راغلی نو کأنه عجبه لکه غیر ایمان دا د عربیت لپاره موږ دا وجه وایي بیان کړ کان بین ملایته ابا واستكبر وکان من الکافرین ته انکار وکړو د سجود نه واستكبر سين اغا زائد ده تکبر عنه دا تکبر وکړ دینا وقال انا خير منه زه بهتر لدنا دلته تاسو لاندې کړل دي چې د عطر د علت نه دا په معلول باندې ویلې ځکه چې کوم سړی چې یوه خبره نه مني چې زه سزا نه کوم اصل بنشه هغه کبر وي چې زه لوی یم ځکه خو یې کنه چې خلک تنی من نار زه اور نه پیدا کړې اور څومره منور شای ده او دا خاور نه ځکه نه پیدا هر وخت خلک په خېږي رخېږي او بیا اعلی ته حکم ورکول ادنا ته سر په سجود شي دا د حکیم د شان ډېر بعید ده مراد دا ده چې دلته ابا واستکبر کې تکبر دا یو باطنی شی ده تکبر دا معنا چې زه لوی یم استکبار څه معنا استکبار طلب الكبر بالتشبع سین ته زید نه کې استکبار څه معنا تعالوی ته طلب کوي او په تکلف سره بالتشبع تشبع باب تفاعل نه مصدر ده مور نه او اظهار دې کوي چې زه مور یم تاکه صفات نشته د مړوالي او یو روحاني مړوالی ده صفات کې لکه څنګه تاسو یې چې الله کوم خلک ډېر غوي متشبي ساري کتابونه کې رسي متوسط هغه داسي لکه دې زور جمع ای زور کپڑے زور ولا کوي کپڑا وی نه درو دلته تا خمه ادارې شمو هغه جوړ کې داسې لیدای شي خلک یې را خسته لا جریماله بنې ده لاندې بنې چې د هغه چیر لګولې کبوي یا دلته هغه جوړ کې مې دا وي یې جلال یا فیصله شای جوړ او که ځایي کې ګوره ځایي کې تاسو مې ساوي کوی شو کول کې وچه ټکاله وکړي بیا ټکاله راځي بیا سچا خو یې ګوتې وي نو بریدونه ګوري چې خلک یې جره سچا ګوري خو هر کا ته تروي نه وي وګړي چې تېسي لغو دې پیدا کړی دا ګوتې دې دا تشبوه تکلف درکم لکه تنوع ما یې سره راوړو تاته اوس په کې چې د سره څه وخت ځای کول دي فضول خبرې کوي سر یو بیا دې تنوع ما کوزوري ده خو خبره نه ده رپای شوی انا نه سترګې پټې دي طلب دې تکبر به تشبه یعنی خپل ځان لوی ګڼل او لوی وی نه دې ته استکباري دا خو لوی نه وکړ قضا لوی وای د خدای په ویلې وته امر کول انا خو اړیو بیا چې څوک ده چې تا انجام کفر ده جهنم دې ځای ده د ته پټ شي لوی شي فکر لوی دا د ټول مفسد جړ د ګوریات عاجزی او تواضع د دې ټول اخلاق او د محاسن او بنیاد تواضع درکې دنیا زندگی مو په خوشاله کې او چې څه کوو هر ځای به خفه وي اوس د لوی خو دا په باندې ځان مشرک هر وخت به خفه وي خاک شو پیش ازان کې خاک شي خاک شو پیش ازان کې خاک شي دا نه مخکې خاورې جوړې کا خاورې خواصې کې د کومړي قبر کې دفن دي کال دا طریقې به وګورئ چې خطرې تا خاور سره بل خاور عاجزي کوي هغه نه ګلان پیدا کی هغه نه غالې پیدا کی کس نه کې ټول کمالات صفات لري پر دا زمکه معدن ده معدن ارشه دې ویلې تواضع ده پکې عاجزي ده پکې باران ته وشي کوم کان دا سخت کبر ده پکې هغه نه هیڅ نه کول او خاور کې داغه کې کول نه ځي نو مراد ده چې انکار ګوري فکر خداو چې واستكبر وابا واستكبر وابا تکبر وکړو وابا او انکار وکړو څنګه چې تکبر مخکې او په ځکه هغه باندې دا ابا انکار دا مرتب و نو د عبادت پر هغه معلوم ده تکبر علت ده دغه اصل د علت په معلوم ده لیکن ابا مخکې ذکر کا قران کې ابا مخکې ذکر شو ویلې ځکه چې تکبر هغه یو امر باطینی ده اپته نه لګي نو اول نه صاحب مدلل ذکر شو چې دا انکار یې چې وکړو دا ابا دا ابا دلیل د په چا باندې په دې کبر باندې چې دا اندرون کې کبر موجود خبر اول نه صاحب مدلل شو او کدای چې استکبر ویلې اسره ابا انکار یې وکړو خبر بهرحال اصل خبره ده چې دا کبر د ډېر لوی لوکس شی او دلته پسې وکال من الکافرین او د دې کافرونو نو کان خو استمراج پر بلا سب کې عدم یو شی مقصود استمرار ده لکه الله پاک وکانا علیما حکیما کان علیما حکیما علا علیم و حکیم ده ایدی خدا منه ده چې مزی زمانه کې دا علیم و حکیم دا خو زمانه چې رسی دا خدا من چې ورس نه و یا زمانه چې رااله خو زمانه کې خو خودوس ده هغه دا منا چې وی زمانه کې د مزی دا علم حکمت ثابت ده او هغه نه مخکې بعضې زمانه مزی هغه کې حکیم و علیم نه و دکا دی لیکی چې کاننا اصل مقصود استمرار دی نسبت استمرار دا شای مستمر ده دا شای بلا دلالت عدم دلالت على سبك عدم چې عدم مقدم دا نه غواړي نو دې نه خدا معلومېږي چې شیطان هغه وو د کافر نه مخکې نه وو او باوجي چې شیطان مې ترې خدا لیکي چې مخکې دا کافر کړو دا خو ډېر لوی عابد حتی چې استاد الملایکه سره مشهور ځکه دا کیس لګی فی علم الله تعالی اوس هم ګورئ الله دې موږ ټول خاتمه په ایمان کې تاسو چې امين دا سوال ډېر زیات کوي چې خدایا خاتمه په ایمان خدایا خاتمه په ایمان یو سړی چې هغه خاتمه په کفر یې الیاذ بالله مسلمان تیر پیدا شو په اسلام کې زندگی تیر کا خو هغه له کله شو پس هغه ته مسلمان شي هغه الله پر دې کافر ده خو د شیطان انجام دا وکړ چې کافر وکړ نه په علم دی الله ځکه دا کوي چې اوسه ځکه ورغلو چې وو په علم دی الله ځکه دې کافر نه دې مقام کې وبله مسله ده آزاد چې تاسو دا مسله د خوارجو او د معتزله مذهب کې دا ویلېږي چې مرتکب د کبایر او مخلص ناری او خوارج خو یې چې کافر شو ایمان نه خارج شو معتزله دای چې ایمان نه خارج ده خو کافر ته نه فاسق ورته خو دا څه فاسق نه ده لکه مولا فاسق دی هغه فاسق ورته یای خو مخالف سیناري ګوري نه دا یای چې ګوره امر هغه شیطان ته شو هغه تر ته واجب کو امر وجوب دی باندې کړ امر وجوب دی پرځي ته امر وجوب دی پر دې هغه په هغه باندې عمل نه وکړو دا به چې وکانه ویل کافی کانه باندې فارا کې یا په علم دی خدا مانا چې دې ترک واجب سره دای کافر شو اهل سنت والجماعت هغه جواب کې چې نه ترک واجب سره کافر نه ده باستغباه امر الحکیم باستغباه امر الحکیم د ظالم خو خدای سره دا مناظره کوله لګیا او بعض سره کوي خلقتني من نار وخلقت من دين دا امر کول اعلی ته ادنا ته سزا ته وکړ نه دی پس نه لرې ده دا یو کبیح کار ده خدای امر ته خدای حکم ته نسبت یې قباحت کولو دې سره دی کافر دی دا نه چې په ترک واجب سره په ترک واجب سره دا نه کافر وکاله مې کافر یا کانه به من احساره کې چې ساره مې کافرین دا شیطان دې چا نه وګدلو دې کافرو نه ویلې خدای پاک امر ته غیبت کوه خط کو علا معنی چې کوم د هغه نه انکار وکړو اوس الله پاک دا ما بعد کې چې کوم واقعیات اوسه دا ویلې وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين پنځمه ټوپه دی خیر وا خبره مختصره ونه وکړو ورسته خبره خو دا ده او الله پاک او ته چې تو وساو ایتابی بیت حواله دا دې پکې اوسي نو دلته مخکې خدا بیان رالو چې انی جاعل فی الارض خلیفه عدم اسلام بیانو د هغې او کوم فضایلو ذکر شو هغې دی با اقرار بالفضایل عملی طور سره په سجدې سره هغې طرف ته دا بیان شو نو د هوا د بیبي په بې کوپل نه راغله خو زه وجو کړل جنه کبوی نشو دا خو دلته موږ مخکې دې دې زوجې بیانو اوس دې چې تم به اوس دې بي بیم به اوس او خو موږ دې بي خلک هم بیان کوي دا چې نه بي مو ورته پیدا کړ نو دې کې کلام در چې آیا د بي بي چې خلته حوا ده دا جنت کې پیدا وا او کا دنیا کې پیدا وا قضا جنت کې پیدا شي لکه بعضو دنیا کې یو شای اختلاف نه خلی نه ده اته سلو کې صحیح کړه چې پلارې جاهل او ځای مولاو دا خپه کېدو چې رسوار مو جاهل ده کوته چې پلاره څو دې سره سی کړه کنه دا څه دما چې ما یې نه نشته کوته چې دې کې اختلاف یو بده جوابونه کوم څه خلاص یو چا ته پوه کړ چې خدای یو ده که دوه دي وایي دې کې اختلاف شته هغه به وخاندېدو چې وحدت کې توحید مسلې کې اختلاف ده دا به د عالم عالمان خو لګیا وي که نه هر چا ته د هغه د توجیهات کولو افکار یې خلاص بهرحال اختلاف نه شیخ خلیل په یوه خبره به موت سره بیان کړو د ځنې چې دا دا جنت کې پیدا وه کله چې الله پاک ابلیس ویستو آدم آسان جنت کې بیله پاتې شو نو چې بیله پاتې شو جنت کې تنها و هغه دې پر لغو دې خامخا د محبت دې پر دې اطمینان دې پر یو ملګری په کار ده او رفیق یې حیات نه ښه ملګری بل نه دا خو رفیق یې حیات ته کړ نو الله ورته بیبي پیدا کړه څنګه پیدا کړه چې دا خو به ولی و الله پاک پوښتې نه هغې پسې په ځای کې غوښه ولګوله والا سره پوښتې نه پیدا چې کله دا را پاتېدو بي بي ناسته وتې ته څوک یې وتې انا امراتم زه خو بي بي یم پهلې ما خلق چې څه لپاره پرې لتسکن الیه چې ته ما سره سکون یې اطمینان کوم ګوره بېله یې کړه ډېر غمجن دي حسن ځوانان خله هر وخت یې چې کله وي چې واده وکړو دا باندې پېښور نه طالبان راغلي وو یې نه څه ویل طالبانو ملاقات ته راغلي وو ایو ما پیرندونه خو پلار ما ته ډېر ښه واقف ده زما ته یې چې پلار مې ملاو شي او ته چې ما ته وځو کې سفارش وکړه نو آدم سم ته یې لتسکونه ځکه چې خو آدم سره بېغیر خو جو شواته سره پیدا کړی وکړ دا خو نه چې دا سواد نه هغه سواد هغه ټول اخلاق او صاف طبعي او صاف ټول منتقل کېږي اولاد دا دا ورته وایي چې له ما څه مې ته ته ویلې څه وجه نه ښایي که دې نه چې کوم نه تفاوت نه کوي ما کوم ملایک چې کوم ده هغه آدم سره امتحان کوي ورته وایي دا څوک ده دا تاسو دا څوک ده ته یې نه راځون دا نور کنټرول باندې نه پیدا کیږي کیف تکفون فرض سبا دی نه کاغه ماغه بخاری کې ټیک کیف تکفون بالله وکنتم اموات تاسو مړ وای هغه مړ نه مراد دغه د سی روح پکې نه و لانه خلقت من المرء نه نه نه خو ځکه دې ته دی دا هوایي بهرحال آدم علیه السلام ډېر الله پاک ورته علم یې کړی خبره پاتې نه نیږدي خو بیا به انشاءالله